سبا او بیګا قل ورته وایا مر رب السماوات والارض سو د رب د اسمانونو زمکو قل الله دی بغلی شي دا توی دی د پراړه نو تو وایا الله قل وایا پتخذتم یعنی ولیدات من دون یلا د الله نه اولیاء مددګاران لا یملکون لانفسهم اختیار نه لري د ځانونو لپاره نفعا د پیدي ولا ضرر نه د تکلیف لري کول قل ورته هل دی استوی الاعمى ایا برابر دی ډون والبصير لیدون کې موحد مشرک برابر دي نه دي برابر د مشرک مثال د لاند دی ام هل تستوي ظلمات ایا برابر دي تیری او نور ورنا نه دا برابر ام جعلوا لله بلکې دیو ګرځول دي الله د پر شورغه ایزداران خلقو پیدا کړی دیو که خلقی پشان د پیدایش د الله څخه نشته پتا پتا شاب الخلق ګډوډ شوی دی په دې باندې الخلق پیدایش علیم په دې باندې ولې کده دې دې دې چې د چانه حاجتونه غواړي هغه هم څه پیدا کړی دي څه چې دا الله غا مخلوق او د د دې داغه خدایانو هغه مخلوق دا ګډوډ شوی دی چې په دې باندې وشي استبار اغل چې دا زموږ د لیواغره الله غره نه چې قبولواړی وکړو د حکم در خپل الحسنا جنت دی والذین کسان لم یستجیبوا له چې قبولواړی نه کړي د حکمونو د الله لو ان لو کشر شری د برما فل ارض هغه چې بزمکه کې جميعا ټول و مثله داغي بشان ما او داغي سره نور لب تدو په پیډي کې ورکی دی به هغه لره د خپل خلاصي لپاره ولا نو پیدا دا باندې قبول باندې شيخه اولائک دا خلق لم دی برسو حساب ناکار حساب دی وما وام جهنم زید جهنم دی به سلمی آدو بد زید چې تیار کړی شوی دی اپا مې علم آیا سوک چې پوي انما انزل الیک هغه چراغ الله تعالی من ربک یقینا هغه چراغ الله تعالی طرف طرف ستانه الحق دا حق دې کمن دا کې دي چې بشان دا هغه چا هو اعما چې وی دیړون ولا ينقضون الميثاق نه ماته خپل لوز لرا کسان یسلون چې پوره کوي ما امر الله وی اج حکم کړل الله به پاغي سره یو سره چې پوره دي کړی شي او يخشون ربهم يريږي در خپل نو يخافون دي يريږي سو لا حساب نه کوي حساب نه والذین کسان صبروا چې دی ټینګو ابتغاء از صبر یو کو ابتغاء وجه رب دې د پاره د لټولو درزا تر خپل واقام سره د پامندی د مانځ کوي او خرج کوي هغه چې موږ ور کړی د سیرن په پټو اعلان دن بکاره باندې پټه زکات صدقه د علانیه زکات دی یا ځینی موقع کې پټور کې ځینی وخت کې درغی د بار ښکارا ور کوي او یا درونه بل حسن دې سي او د بکې په هر دې کې سره بدایل را اولای کلو د غلق دې پر عقبت دار خيستان جام د اخرت دې جنات عدن جنتون دا مشګری به يدخلونا چې نوځي به دی هغه ته ومن هغه څوک صلاح چې نیکان مینا بای د پلارانو دا غو ازواج می بی بیانو دی دی او ذریات د بچو دی نه هغه به مسرزی والملائکه یغدون علیهم او فرشتي به ورننوځي علیهم د دې خواته من کل باب پار دروازه او ورته وی سلام علیکم بچو سیږي بس بچاو دی تاسو لپاره به ما صبرتم پس اور دا چې تاسو ټینګ وي په دین د الله باندې په نعمه نو خسته ده عقب الدار انجام دا اخرت والذین کسان ينقضون عهد الله چې ماته الا وزن الله من بعد ميثاقي فز د مضبوطوال نه ويقطعون پر دې ما امر الله به اج حکم ول الله پاغي باندې یو سر چې پوره دکړي شي او فساد کوي بزمه کوي اولایک هم اولایک دا خلق لهم اللعنه دې د پر لعنت دی ولهم سو الدار او دې د پر ناکاره کور دی بل باقي